حدثني محمد بن الصباح او بلغني عنه قال حدثني اسماعيل عن عاصم عن ابي عثمان سمعت ابن عمر خ حضرت ابو عثمان واقع بیانې چې ما وورید د عبد الله ابن عمر نه سمعت ابن عمر ما ووریدل د عبد الله ابن عمر نه دا یو پروپیګنډه به خلکو کوله مدینه کې چې عبد الله ابن عمر هجرت چې کړی دی د حضرت عمر نه مخکې کړی دی پوه نه شوې عبد الله ابن عمر د حضرت عمر زوی چې هجرت کړی دی نو قبل عمره د کله کړی دی د عمر نه مخکې دا به کله نه کله خلک رالل او عبدالله ابن عمر ته به مو وي چې حضرت تا د خپل پلار نه هجرت مخکې کړی دی ابا سخت غوسه شو چې دا څه کوي دا زه خو تقریبا د یولسو کالو وم چې ما هجرت وکړو د مور او د پلار سره مې کړی دی پلار سره وم او دواړو په یو ځای باندې مدینې ته دغه وکړه هجرت نو وی چې اذا قیل له کله به چې وویل شو عبدالله ابن عمر ته چې هاجر دی عبدالله ابن عمر هجرت کړی دی قبل ابیه مخکې د خپل پلار نه خلکو به وی عبدالله ابن عمر هجرت چې کړی دی د عمر صاحب نه مخکې کړی دی عمر رستو کړی دی نو په دې پروپاګاندا باندې به یغزبو هغه به غوسه شو یغزبو هغه غوسه شو خدایم په خیر کې دسی کیسه نه ده زه او پلار چې دی مونږ هجرت مخکې کړو مدینه ته مونږ مخکې راغلیو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی یو څو شپې بیا په دغه کې وی قبا کې بیا راغی مدینې ته پرون تاسو ویلي وه بله ورځ چې مدینې ته راغی د ابو ایوب انصاري د کور مخې ته اوښه کېناسته نو پیغمبر اسلام څه وایي په تاسو کې د چا کور نږدې دی که خیال مو ابو ایوب ورته وایي صاحب زما نږدې دی وایي منډه موږ د غرمې د ارام ځای تیار کړه چې دغه وکړو دوی لاړل عبدالله دغه د ابوبکر صدیق او رسول پاک آرام کوي دی کې عبدالله حضرت عمر صاحب زوی راولیږ نه حضرت عمر او عمر صاحب عمر او عبدالله ابن عمر دواړه رالل د رسول الله ملاویدوله خلکو ته وی هغه خو آرام کوي وی خا واپس لاړل چې واپس لاړل نو عبد الله ابن عمر بیا راولېږه چې ته منډه رسول الله خو راویښ شوی نی اچرال رسول الله راویښو اوس عبد الله ابن عمر او خيار دی د چې ورغه د ورتلو سره ریاض بیعت وسره وکړو د عمر صاحب نه د مخکې دغه وکړو بیعت بیا لاړ پلار لا پلار ته وی چې حضرت هغه ویخ دی نو بیا رالل عمر صاحب هم بیعت وکړو عبد الله صاحب دوباره بیا بیعت وکړو نو وی بیعت می مخکې کړی دی خو هجرت می د عمر صاحب نه مخکې نه دی کړی ها قال عبد الله ابن عمر وی قدمت انا و عمر رالم ز او زما پلار حضرت عمر على رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فوجدناه نو من هغه اوموند قائلا دا د قیلولې نه جوړ دی قائلا چې هغه د غرمې آرام کوونکی و د غرمې آرام کو غالبا د ابو ایوب انصاری په ځای کې و مونږ ویزه چې اوس آرام کوي نو فرجعنا الی المنزل مونږ واپس لاړو خپل ځای ته عبدالله صاحب وایي مونږ ځای واپس لاړو لږ پس فارسلنی عمر نو راولېږلم زه خپل پلار عمر وقال او راته ویوي بچیه اذهب لاړ شه فانظر وګوره هل استيقظ چې ایا رسول پاک را ویښ شوی دی که نه فاتیته زه ورته رالم فدخلت علیه ورننوتم هغه ته هغه ویښو چی وی خو ما وی دا موکه ده فبایعته نو ما وسره دغه وک بیعت می وسره وک ثم انطلقت الى عمر بیا لاړم عمر ته دا یو بیعت دی یو ځل په مدینه کې مکه کې بیعت شوی دی فاخبرته نو ما خپل پلار عمر له خبر ورکو چې حضرت انه قد استيقظ چې رسول الله را ویښ شوی دی فانطلقنا الیه موږ را روان شو دته لارم را سره زموم او یو هر ویلو هغه تیز راته هر ولتن په تیز راتلو سره لاندې د هر ولی معنی کوي د عام تګ او د منډو په منځ کې نه عام تګو نه منډې وي په دا منځ کې نو منځ کې هم دی تیز حضرت عمر تیز را روانو حتی تر دې پورې دخل علیه چې عمر صاحب ورننه وته رسول الله ته او فبایعه او وسره بیعت وک زه وسره بیا دوباره ثم بايعته عبد الله وی چې ما وسره دوباره بیا دغه وکخه بیعت زیاده خیال دی نو مطلب دا دی چې هجرت ما دا غنه مخکې نه دی کړی ما وغه سره یو ځای کړی دی حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق قال ابو اسحاق وی چې سمعت البراء ما وریدل د حضرت برانا برا صحابي دی دا پکشرانو صحابو کې دی یو حدیثو هغه به حدیث بیانو چې د قسم بل دا سوزله تاسو ویلو چې ابو بکر صدیق زمونږ ځای ته راغی زما د پلار نه د اوخ کته واغشته د اوخ کته نو بیا زما پلار ته وای کته خو مې د نه واغشته خو دا ستا زوی نه دی بره دا به د سره وړي دا به را سره وړي ما سره هغه وی راته وی چې نه خپل د کته دا په خپل وړه که زما بچی د سره وړینو په دې شرط چې مونږ به د سره روان یو او هغه واقع د هجرت به مونږ ته بیانې چې ته د رسول الله سره چې را روان وي او هجرت هم کړی هغه واقع څنګه وه قال ابو اسحاق وی سمعت البراء ما وردل د برا ابن عازب نه یحدثو چې هغه به حدیث بیانو قال برا وی ابتاع ابو بکر واغست ابو بکر صدیق ابتاع ابو بکر واغشت ابو بکر من عازب د عازبنا عازب د د پلار دی کنه ریا ده برا ابن عازب زما د پلار نه واغشت رحلن رحل لاندې لیکي رحل د سانډاو د غوی هغه ته کته وای په اسې چا چوي نو زین وته وای زین او چې په هغه اوخ باندې چوي هغه د اوخ کته بل شانتي نو هغه ته رحل وای اوس پلارم را سره دی قال براوی فسأله عازب تپوسو کو د ابوبکر نه زما پلار عازب عن مسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غتک د پیغمبر علی السلام چې پیغمبر علی السلام چې د غار ثور نه راته تو سره وی په دا لار باندې سوا کی وی نو قال ابو بکر وتوي چې اخذ علينا مقرر کړی شوی او په موږ باندې اخذ علينا اغستل شوی او مقرر شوی او په موږ باندې سشه بر رصد انت دغه نگرانی کوونکی د مکه خلکو په مونږ باندې نگرانی کوونکې مقرر کړیو چې لکه د دې لارې به تاسو نگرانی کوي چې چرته د باندې راشي وای نیسه به د دې بل لارې باندې نور کسان مقرر کړیو په دې بل باندې نور کسان مقرر کړیو ان مقرر کړی شوی په مونږ باندې بر رسده ان دغه دی دا نگرانی کوونکی نو موږ د ورځې نشو راوتې فخرجنا لیلا نو موږ راووتو د شپې هلکه د غار ثور نه د شپې راووتو قافله ده تاسو ویلو قافله رسول پاکو ابو بکر صدیق او دریم د ابو بکر صدیق غلام عامر ابن فهیره او یو خو هغه بل سړی واخو لکه ډیرور هغه دغه چوکنه رهبر خاف خرجنا لیلا مونږ راووتو د شپې نو دا ټوله شپه مونږ مزل کو کو کو چې د دې علاقې نه وځو چې سهار لشو سهار هم ټول ورځ مزل مزل مزل تر دې پورې چې ټکه نه غرمه شوه په احیینا لیلا لیلنا نو مونږ رونه کړه خپل شپه دغه شپه مون رونه کړه و یومنا او ورپسې دا بل ورځ نه وه هغه مو مران مونږ هغه رونه کړه تلو تلو حتی تر دې پورې قامه چې ودرید قائم الظهیره هغه او ادریدونکې د غرمې ظهیره غرمې ته وایي په غرمه کې یو شی ودریږي چې غرمه شي د انور دقه ټنډې ته راشي نو دې ته وایي وایي هلک انور په ځای ودرېد حالت استوا ورته وایي اوس استوا وشوه نو ادرید هغه ادریدون کې د غرمې یعنی نور په ټنډه ادرید غرم ټکنه غرمه شو سخته ګرمي نه رورونه شته نه بل څه شته چې ګورو هغه ځای کې یو چا ته تیږه وه غره کې او داسې را سلامي وه هم ولیده فرفعت لنا راخکاره کړی شو مونږ ته صخرتون د راتلو سره مې د غزې صفا که پوستین را سره وغه پوستین مې وته واچو ففرشت لرسول الله اسلام ما خور که رسول الله ته فروتن پوستین دا سرمنه نی دا د سرمنه چې کم دغه دا درستخانی یا دغه دا مې وته خور که معیه چې دا د سرمنې دا صادر چې دی زما سره و ثم استجع علیها نبی صلی الله علیه وسلم بیا د شو پاغه پیغمبر علیه السلام اوس خطر ده چرته زناور را نشي دشمن را نشي فانطلقت زروان شم انفوزو چې ما ساتو ما حوله چاپیره ده دا چاپیره تاویدم او دا علاقه می ساتله چې ګورو فاذا انا براع ناګه نظم لو شم د یو شپنکی سره فاذا انا ناګه نظم چوم براع انزم لو شم د یو شپنکی سره قد اقبل شغر روانو فی غنیمت په یو وړو کې کند ګوټي د وزو کې غنم ګډو زو ته وي او چې د دې تصغیر را واسه نو غنیمه یو وړوکی کندک د وزو نو اقد اقبل شغر روانو فی غنیمت په یو وړوکی کندک کې د وزو الکه چرته راته سیکول و یرید من الصخرت او هغه اراده کوله د دغه تیګی نه چې دا کمی تیګی ته منګ راغلیو اراده کوله د دغه تیګی نه پشان د هغه چې زمونږ ته اراده وه نو د ابوبکر صاحب اراده سوه د انور نزان پناه کول دقه سه د دې شپنکی ماما هم د اراده و چې زه دغه تیګی لور شم او د خپل وزې پناه کم د انور نه فسألته ما ته تاسو که چې وشپن کی ماما لمن انت د چای ته یا غلام او ای غلام الکته د چای مولا دې سوک دی فقال نو هغه راته ووی انا لفلان زه د پلانی سړی یم وی دا ما پیژنده چې زه د پلانی غلام یم دا رمم داغه ده فقلت له ما وتوی هل فی غنمک ایاشته دستا پوزو کې مل لبن شوده الکه پوزو کې د شوده شته که نشته قال نو شپنکی راته وی نعم او قلت له ما وتوی را لبرول شي کنه هل هل انت حالب آیا یې تلشون کې تلشل کول شي کنه لاندې لیکي مطلب دا دی چې د مولا د طرف نه تا ته اجازه شته که نشته نو آیا یې ته لشون کې د دې یو معنی ده کاسه یو کاسه د شودو خو کسبه دغه ته وی خام مقدار الحلب که تاسو خیالي د وزو د شودو خپل اندازه ای د غوا د شودو خپل اندازه نو کسبت من اللبن اغه اندازه د لشلو د شودو وما اداوتن در لپاره د رسول الله فسببت علی اللبن نو ما اوبه راواړولې په دغه شودو دې مشکیزه کې دا زوړ ګوډی نه دی چې تاسو پکې اوبه واچوي او دې باندې هوا لګي نو دا ډېرې یخي لکه تاسو وایې سور منګې حتی تر دې پورې بره ده چې یخشو اسفله لاندې داغې ثم اتیت به النبی صلی الله علیه وسلم بیا ما راوړ دا لوخي رسول پاک ته او وتفقلت وتمیوی حضرت اشرب یا رسول الله اوس کده الله رسوله فشرب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوس کله پیغمبر علی السلام حتی رضیتو تر دې پورې چې زړه ما خوشاله شو رضیتو زه خوشاله شوم ثم ارتحلنا بیا من کوچ شروع کو ارتحلنا بیا من کوچ وکړو وطلبو او طلب کون کی فی اسرنا غزمون پسی رستو یو نه دو نه د انعام لالچ راغشتو مکی خلکو ویلو چې چا اونی و چا قتل که سلو خان به ورکو نو وطلبو او تالاش کون کی زمون پسی چې دی نو فی اسرنا هغه زمون پسیو خیر دا خو واقع ده بیا اوس لنډه دغه کړه بیا پاغې کې دا سوته وی ابو بکر صدیق کته غشته ده کنه او حضرت برا وسره را پشا کړی ده نو چې راتلو راتلو دا کشر وړو کې الکو نو ابو بکر صدیق سره مې دا کور ته دننه دا کته یوړه ځکه وړوکی و فدخلت ما ابي بکر براوی زه ننوتم سره د ابو بکر په چا ورننوتم علی اهله د هغه په کور والا چې دا کته مې ورسره دننه کوله چې ګورو فاذا عائشه ابنته ابنته پس ناګنه عائشه بیبي بی کما عائشه چې هغه لور و د ابوبکر صدیق مستجعتون هغه پرته وه مستجعتون پرته وه او قد اصابها قد اصابتها حما رسیدلې واغې ته تبه هغه ته تبه رسیدلې و تبې نیولې و دا ابو بکر صدیق ورغه بچی سچل شوی دی وی تبی نیولیم ورغه او د حضرت عائشی بی بی د قزه خلق که بچی ډیر ګرانی فرایت اباها ما اولید د هغه پلار چې هغه ابو بکر صدیق حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ابراهيم بن ابي عملة عن عقبة بن وساج حدثوا عن انس رضي الله تعالى حدیث بیانې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه الکه د انس سوکو خادم النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه خادم د رسول الله تاسو ویلو لس کاله خدمت کړو انس صاحب سوي قال انس صاحب وي قدم النبي صلى الله عليه وسلم راغ پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته په صحابو کې د ټولو نه زیات عمر چې دی هغه د ابوبکر صدیق اکثر صحابه چې مهاجرو هغوی دومره عمرونه نو ویختو کې سپین نو لګېدلی یو ابو بکر صدیق چې دغه په ویختو کې دغه لګېدلی سپین ولیس فی اصحابه او نو په اصحابو د پیغمبر علی السلام کې اشمتو اشمت اشمت هغه ته وایي چې په تورو ویختو کې سپین ویختو لګي په دسې صحابي پکې نو چې دغه په ویختو کې سپین ویختی د د په ملګرو کې اشمت نو غیر ابي بکر نه بغیر د ابو بکر نه یو ابو بکر صدیق چې دغه په ویختو کې سپینو ګیره کې سپینو سر کې سپینو رستو به د تراشي نو داسې سره ښکارېده چې خالص سره وقال دوحیم دا بل راوی دی حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني ابو عبید عن عقبة بن وساخ قال حدثني انس بن مالک قال انس صاحب وی قدم النبی صلی الله علیه وسلم راغ پیغمبر علیه السلام المدینه تا مدینه تا فکان اسن اصحابه نو زیاد عمر والا د اصحابو د ابو بکر نه ابو بکر او فغلفها او د پټ کړو رنگ کړو د سپین ویخته بالحنا ای پدغه ان ابا بکر زما پلار ابو بکر صدیق دا واقع ده قبل الهجرت خا د هجرت نه مخکې د دې پلار ابو بکر صدیق چې دی تزوج امراتن هغه په نکاح کړې و یو خزه او دا خزه د چانه و من کلب د کلب قبیله کلب یو قبیله ده یقال لها چې ویلې کېدل باغې ته ام بکر ام بکر اکه مخزه چې د پنی کا کړی و هغه ته به خلکو ام بکر وی فلما هاجر ابو بکر کله چې هجرت وکړ ابو بکر او دی خزه هجرت نکاو نو طلقها ابو بکر ولګي د طلاق کړه ګوره د هجرت ټکی راغی کنه هجرت وکا ابو بکر نو هغه طلاق کړه فتزوجها ابن عمها او په نکاح کدی لا دا غي د ترزوی د دې ښځې تره زوی او هغه راپاڅېد او دا ام بکر یې په نکاح کړه دا غټ بېمانه و نو نکاح کو دیله هغه زوی دا تره ده دی کم هذا الشاعر دا شاعر نه دی چې دا رستو شعرونه به وي هذا الشاعر دا شاعر الذي هغه قال هذه القصيده چې هغه ویل ده دا قصیده ده لویه قصیده ده په هغه لویه قصیده کې دې ته یو بیت نیم راخلي او رسا مرسیه دغه ته وایي د مړو صفتونه بیانول رسا چې هغه مرسیه کوله رسا چې هغه مرسیه کوله کفار قریشن دا غ کافرو د قریشو کم قریش کافران چې په بدر کې قتل شوی وو دی بیکاره سړی د دغه مړو مرسیه کول او صفاتونه بیانول ابو جهل او نور دی را واغشتل او هغه بدر کې کوی نو په هغه کوی کې ور دغه کړل ور واچول دی دا غوی مرسیه کوي وماذا بالقلیب او سشه دی قلیب دا په بدر کې چې دا کم کوی دی او دا زمونږ د وطن د مشران پکې واچولی شو لکه غز نه لري دا خیال لري شیزا دغه ته وایي هغه ونه چې د هغې نه خلک څه جوړوي کاسې لیکن دلته ته مراد کاسې واخلې ښه کاسې نو وایي چې څه شی دی قلیب قلیب بدرین چې هغه کوی دی د بدر دا هغه خلک دي چې د دوی په وجه باندې به با په وطن کې کاسې خیسته وي دا هغه سخیان خلک وو ابو جهل او دا بېمانه خی چې په وطن کې به د دوی د وجه نه کاسې خیسته وي الکه پس شي به خیسته وي د وخانو په کوبونو باندې روره چې دا یخ دا خیر سره باران می او دا غټي کاسی وی او ډوډۍ دې پکې وړکړي او خوروا دې پکې راچولی نو خکل نخ کاری خو چې دا دونه دونه پکې بوټې می نو بیا سره خیسخ کاری کنخ کاری نو دی خلکو با په خلکو باندې کاسی خوړلې او هغه کاسی به د وخانو د قبونو د وجنه دغه خیسته وی مینه شیزا ماوی شیزا هغه اونه ده چې د هغې نه کاسې خلک جوړوي دلته معنا کوي کاسې مینه شیزا د هغه کاسو نه تزینو چې هغه کاسې به ښایسته کولی شوې بسنامې په خوبونو د اوښانو نن په قلیب کې د بدر په کوی کې څوک پراته دي نن د قبر په د بدر په کوی کې هغه خلک پراته دي چې نن په مکه کې سندرغاړي او ډمې خوارې زارې شوې پخوا په مکه کې به دمی آبادې وي خلکو به سندرې د دوی نه دغه کولې سندرې به پې ویلې وې نامونه به ورکول خو د دوی د وجې نه اوس خلک سندرې مندرې او ډمې نه ګډوي وما ذا بالقلیب قلیب بدر او سش او سدی پاغه کوی کې والشرب الکرام او دا غسکونکو دا غ عزتمنو نه تحیی بالسلامت ام بکر وهل لی بعد قومی من سلامی وی ما تا ام دغه ام بکر ده کنه د پنیکا کړی و وی چې زه راشم نو ما ته ام بکر وی السلام علیکه زه ورته ویم چې د قوم مشران مې لاړل اوس په سلامونو سکوم د سلامونو وخت لاړ تحیی بالسلام ستړي مشي کوي ما ته پس بالسلامته دلته د سلامت معنی کوي سلام تحیی ستړي مشي کوي ما ته بالسلامته په سلام سوک راته کوي ام بکرنا ام بکر هم دغه خزه وه وهل لي بعد قومي او ایاشتر زما د پاره پس دغه هلاکت د قوم زمانه من سلام من سلام اوس په سلامونو سکم چې د قوم مشران ملاړل وی بیان کوي مونږ ته یحدثنا بیان کوي مونږ ته الرسول رسول دا د الله رسول مونږ ته وینا کوي د سشي بان سنحیا په دې خبره چې سنحیا زر د چې مونږ به بیا را ژوند شو پر ورځ د قیامت به مونږ بیا را ژوند شو وکيف حیاتو اسدا ان وهامی او سنن ایر شو د شپې یو مرغې دی وړوکې ونې مرغې وي او د ورځې د هغه سترګې کار نه کوي ګونګې تاسو څه وایي ګونګې نو اسدا منه دي ګونګي دا به دوی په پال نیول ښه چې د چا کور ته به ګونګې راغی او आवाज به وکړو نو خلکو به وی افت را روان دی لیکن دلته دا معنا مکوي عرب ویو چې کله سړی قتل شي په قبر کې کی خو دی شي د د د اسا لاړ شي او دا غینه مرغې جوړ شي اغه مرغې بیا ګرځي هلکه چې ساه دې دا ولاړه مرغۍ ته جوړه شو او سر دې کوپړی شو بیا به څنګه را ژوندي کېدل وي وکیف حیات اصدائن او څنګه به یې را ژوندي کېدل که ګونګیان معنی او کې اصدائن د ګونګیانو لیکن دا معنی دلته صحیح نه ده هغه مرغي هغه مرغی چې د دوی ساګانو نه دا جوړ شوی دی وها من او کوپړی دغه کوپړی به بیا څنګه را ژوندی شي او د دوی سا چې لاړه بیا تی مرغی جوړ شو نه بیا څنګه را ژوندی شي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن انس عن ابي بكر قال ابو بكر وي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زوما سره د پیغمبر علی السلام فل غار په غار سور کې درې شپېل تکړې وي زه د رسول الله سره په غار سور کې اوس چې ګورو تاسو کتلی دی غار سور ته چې تاسو کوزیږئ نو خپې به اولې دغه کې زوړند کې بیا به کوزیږئ نو داسې بس ښکته به را کوزیږي او لاندې دغه دی که دی لاندې داسې وکتل لاندې خلک ښکاري فرفات راسی ابو بکر وی ما اوچت که خپل سر داسې پاس مې وکتل فاذا انا باقدام القوم پس ناګنه ما لیدل قدمونه د دغه قوم دغه قوم او زمون په تلاش پسې راغلیو ما رسول الله ته وی چې حضرت کله کې د خلکو سر داسې کوي مونږ ویني فقلت ما وتوي یا نبی الله اے دا الله پیغمبر لو ان بعضهم کشر بعض د دوی طع طع هغه خکته کی بصره خپل نظر داسې خالی لاندې وګوري د خپو ته طع طع هغه خکته کی بصره خپل نظر نور انا من بوینی نو قال رسول الله راته وی اسکت چپ شه یا ابا بکر و ابو بکر چپ شه ولی خبر نی اسنان الله ثالثهما اسنان دا خبر دی مبتدا یې پټه پراته ده نحنو اسنان نحنو منګه دو کسان یو او الله ثالثهما دس دوا چې الله وسره دریم دی نن منګه دو کسان یو یو ته یو زی زیم خو په نصرت کې او په امداد کې را سره الله دی الله معنا کنه الله زمونږ سره دی دام هجرت نه غری واقع ده حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال وقال محمد بن يوسف حدث قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري وانا قال حدثني الطالب بن يزيد الليثي قال حدثني ابو سعيد قال ابو سعيد خدري وي جاء اعرابي راغي یو باندې چی اغه د باندو سړیو ال نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته یو باندې چیو رسول الله ته راغی فسأله دا غنه سوال وک عن الهجرت د هجرت چې حضرت زبا د خپل وطن نه هجرت وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا یا د وحی په سریا یا د خپل خيارتیا د وجه معلومه شوه و چې د سړی له هجرت چې دینو دا مناسب نه دی د کار سړی هجرت چرته کولی شي بیا پر یادونه کوي بل د مکې نم نو د بل بانډو نو فسأله سوال ته وکړ الهجرت د هجرت فقال رسول الله وته جواب کې وی چې وای حقا تعجب دې تعالی دا هجرت ګورې د سه معمولی کار نه دی چې هلته کې به پراټې را ځوړندي او ته به ځې دا ډیر ګران کار دی تعجب دی تعالی ان الهجرت یقینا هجرت چې دی شانها شان د دې شدید سخت دی هجرت ماوی معمولی کار نه دی چې خپل ډک کور پرې دی او بیا ځیل ته ځان له کورونه ګوري او بل څه ګوري او بل څه دا ډېر سخت دی شانها شان د دې شدید سخت دی خاصه تاسو ته نه کوم فهل لك من ابل آیا شته د ستاو خان فهل لك من ابل آیا شته د ستاو خان الکه عربي او خان د شته کنيشته قال نعم غوي او قال رسول الله وتوي شيخا یو ته پوسټ کوي فتعطي صدقتها ته ورکه دا غي زکات د خپل او خانو زکات ورکه کنه قال نعم وی او دویم ته پوسټ کوي قال رسول الله وتوي فهل تمنح منها آیات لنګ ساروی ورکه دا غینا کنه تمنحو دې ته وایي چې لنګ څاروی راوالې او یو غریب له ورکې ورته وایه دا شوده ستا ساتي چې کله وچ شي بیا ماته واپس کا نو فهل تمنه منها آیات لنګ ساروی ورکه د دینه چاله ورکه کنه نو قال نعم وی او چې د شا دغه شودنی زول لنګ او خورکم وی خا دریم ته پوسټ کوي په خوا بچي خلکو خان را وستل کنه هغه وبو د وبو زیته د دې به خاص زینو دا اترزه لسرزه پسو خان خلک راولي نو د دې علاقې غریبانان براغلی او لوخي به وسرو او دا به تمه و چې د شپانه به موږ لږه راکی شو دو نو قال رسول الله وتوي فتحلبها تلشيدا يوم ورودها پرز دراتلو داغي وبوله ورود نغه ته وي د وبو راتلو ته کله چې دا تو هغه چینې ته راولې او بکه او دا غریبانان راغلی وي نو ته ول شوده ورکې فتحلبها تلشیدا یوم ورودها پاغرس دراتلو داغه وبوتا قال نعم ویو وی خدای دې په خیر کنو نور سغواړي رورا لنډی کوتل خونه مدینه منوره خونه مکه خونه چې دسه اعمال کې چې په افریقا کې خو پروت کنه الله به اعمال قبلی چې په هغه بنگلاديش کې خو پروت دی کنه لرې نه لرې الله به دې دغه قبلی اعمال نو قال رسول پاک وته وی فعمل ته دا خپل عمل کوه من, ور... من وراء البحار اخو د دریابونو نه هغه افریقا کې یا خو چې هلته داسې عمل کې الله به تعالی د هغې اجر درکوي فعمل من ورائه بحار ته عمل کوه رستو د دریابونو نه فإن الله یقینا الله دا څنګه دی فإن الله یقینا الله چې دی لیاتی راکه د یې زور وایې د تی زیر وایې و تارا یتیرو لیتیرکم اعمالکم و تارا ماضی ده یا تیرو مضارع ده کمولو ته وی ښه کمولو ته فإن الله یقینا الله لا یترک کم بنکستانه من عملک د عمل ستانه شی انس شی ټیک ده چې مدینه منوره خو مدینه ده مکه خو مکه ده خو چې ته اعمال صالحه په دغه کې کې کنه په لړی کوتل کې ستا کوم ذمہواری او د دغه اعمالو کوم اجر او بدله ده الله به تعالی په اجر او بدله کې څه کمی هغه ونکي فإن الله یقینا الله لا یتراکا د تی زیر وای هیڅ کله به کمیو نکی ستا د پاره من عمل کا د عمل ستانه شیئا سشی باب مقدم دا خو هجرتو هجرت داغو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه را روان شو او راته په سفر او مدینه ته راورسید دا هجرتو بیا چې دا مدینه ته راغی نو دې ته به بیا تاسو وایې مقدم د پیغمبر علی السلام راتلل د پیغمبر علی السلام مدینه ته نو دا باب دې د راتلو د پیغمبر علی السلام و اصحابه او د اصحابو دغه ال المدینه مدینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ویلو یو څو شپې په قبا کې وو او بیا د قبا نه چې را روان شو څه ټکي پرون تاسو ویلې مو د دې مدینې خلک دا قومونه راوچلېدل او وسلې وسره وي او د پیغمبر علیه السلام نه چاپېرو او په یو ځای کې چې په یو قوم براغي هغوی به سوال کوو حضرت موږ سره ایثار شه بل قوم براغي موږ سره ایثار شه رسول الله به وی پرې دی د اوخه دی ته امر شوی دی چې دې کم دا کم ځای کې نه سزما به غځي وي حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبأنا ابو اسحاق سمع البراء قال قال براوی اول من قدم علینا اول هغه څوک چې هغه راغې مونږ ته زمونږ مدینې ته راغې نو اول څوک مصعب ابن عمیر هغه حضرت مصعب ابن عمیر و ابن ام مکتوم او عبدالله ابن ام مکتوم اصل کې په دیارلسم کال د هجرت هغه عقبه نه وه درېیمه جرګه هغې کې د انصارو درخواست وکړ رسول الله ته چې حضرت موږ ته څوک راولېږه چې موږ ته دین بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حضرت مصعب ابن عمیر او عبدالله ابن امي مکتوم دا ورولېږل نو اول هجرت دوی کړی دی ثم قدم علينا بیا راغی مونږ ته عمار ابن یاسر حضرت عمار راغی و بلال او حضرت بلال راغی غ مشهور صحابي چې د رسول الله مؤذن دی ابیا مونږ ته رالل الکه مصعب چې راغی او عبد الله ابن مکتوم راغی نو دوی بس کول وکانو یقرؤون الناس او دوی به وی خلکو ته قران مجید دی با لست خلکو ته قران مجید دا به لستو د دوی په وجه حضرت سعد ابن معاذ هغه هم دغه شو مسلمان شو نور صحابه دغه شو فقدم بلال او بیا د دوی نرستو راغ بلال و سعد سعد ابن ابي وقاص و عمار ابن یاسر او عمار ابن یاسر او ثم قدم بیا راغی مونږ له عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب خو چې عمر راغی نو د د پراتلو سره د ماجرو شل کسان پوره شو فی عشرین چې هغه و په هغه شلو کې من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم د اصحابو د پیغمبر اسلام نو ما ویس شل خوشه صحابه مخکې راغلیو او چې ګورو نو ثم قدم النبي صلی الله علیه وسلم بیا راغی پیغمبر علیه السلام مدینه ته خان قبا ته خود سره راغلی دی خو چې د قبا نه ما وی بیا راته او په د مدینه کلو کې را روانو نو ما وی قابل دید واقع ونه چې عجیبه واقع ونه فما رأيت اهل المدينه انس دغه وی انس صاحب دی کنه برا برا وی چې ما نو ما ندی لیدلې باشندگان د مدینه فرحو بشه ان چاغوی خوشاله شوی وی په یو شی فرحهم فرحهم په شان د خوشحالی د هغوی برسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام د پیغمبر علیه السلام په راتلو چې څنګه دوی خوشاله نو داسې بل څوک نو حتی تر دې پورې جعل الاماء چې شروع شوې وینځي په دې لارو کوڅو کې ولاړې وي د استقبال لپاره او یقولون هغوی به وي قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د پیغمبر علیه السلام راغی هغه د پیغمبر علیه السلام راغی فلما قدم براسه وی کله چې رسول الله راغی مدینه ته داغه د راتګ نه مخکې ما یو څو صورتونه یاد کړیو لکه هلته مصعب ابن عمر به د هغې تلاوت کو حتی فما قدما نو پیغمبر اسلام رانغی مدینه ته حتی تر دې پورې قرأتو چې مووي سبح اسم ربک الاعلى یو دا فی سور او په یو او سره د فی په معنا د معکه فی سور سره د یو سو سورتونو من المفصل د مفصلو مفصل د سوره حجرات نه چې شروع شي تر اخره پورې نو سبح اسم ربک الاعلى سره د یو نورو یو څو سوراتونو دا ما یاد کړیو حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها حضرت عائشه چې دینو انها قالت دیوي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې راغی رسول الله المدینه مدینه ته نو دا هغه زمانه ده چې د مدینه هوا ډیره خرابه وه او په مدینه باندې بیماری ډیره وي بس چې صحابه څومره هجرت یې وکړه دا واپس سفرانله بیماران شو نو اوعیکه ابوبکر اوعیکه تبی اونیو ابو بکر و بلال نو بلال نو دس تبا چې بیا اندازې قالت حضرت عائشه وی فدخلت علیهما زور لم دی دواړو ته بابا جی هم بیمار دی او دغه چې دی دا بلال هم بیمار دی فقلت نو ما وته وی یا ابه ای زما پلاره کیف تجدک ته څنګه مومې خپل ځان ته څنګه او بیا رالم بلال ته او هغه ته مې وی ویا بلالو ای بلاله کیف تجدک ته څنګه مومې خپل ځان دا د هجرت ابتدا ده په خاغ به خلکو وی د انسان خوش قسمتی دا ده چې په خپل کور کې مړ شي چې په کور کې به کم سړی مړ شو وی الحمدلله په خپل کور مړ شو بیا چې کله اسلام باندې خلک رڼا دغه شو رنگ شو نو بیا به دوی وی خکل مرګ دا دی چې په جهاد کې سړی دغه شي مړ شي نو دغم وی کل امرئنا هر یو کس کل امرئنا هر یو کس چې دی مصبحون هغه ته مرګ رسیږي په وخت د سبعی کې مصبحون هغه ته مرګ را رسیږي په وخت د سبعی کې خو چرته فی اهله په خپل بال بچ کې خپل بال بچ سره په خپل کور کې وي او مرګ وته راشي او کته وی چې نه کنه صاحب ولې خفګان کې لاړ بشي وی نه مرګ څه پته لګي والموت ادنا من شراک ناله او مرګ هغه انسان ته ډیر نږدې دی والموت مرګ چې دی ادنا ډیر نږدې دی من شراک ناله نعل پناه پیزار او شراک هغه د پڼې د پاسه تسمنی دا پیزار د پاسه وای مرګ چې دی د انسان ته ډیر نږدې دی دا غ تسمې د پیزار د دنه دا عرب دی د وی دا دغه دی چې د یو شی ډیر نږدې والی بیانوي وی پلانې ماته د خپلې پیزار دغه تسمې نه نږدې دی خ یو وکانا بلال دا خو دا ابو بکر صاحب دغه شو او بلال بس کول وکانا بلال او بلال د خو بم تبینی ولیو نو هغه داسې تبه خونی مړه سړی سر نشي روچتولی اذا اقلع عنه چې کله به تبا لری شو ددنه تبا به لری شو نو يرفع عقيرته هغه به اوچتاو خپل اواز لا خپل اواز به اوچتاو ریاضه فاقروها وی والا د دې وجنه اخیره نه ده د خپې زخم ته اخیره وی لیکن دلته اخیره معنا کوي اواز ستاسو د حشخ کلی خبره کوي پخوا یو سړی و چرته عربي خپې خوک شو چې خوې خوک شو دا خپې داسې کړې ونیولې وای او چته او جړلې چغې والي دا د خپې زخمې او چت کړې و چغې والي بس د دقه وخت نه خلکو چې کم سړی ته به دغه ورسې تکلیف او چغې به والي نو دی باغې ته دغه وي اقر یره به داسې وخت به په ما راشي چې زه په مکه کې یو شپه تیره کم او زما نه غیر چاپیره دا دوه قسمه واخی یو سرګړی او یو چې دی نو جلا بل قسم واخه دی جلیل په خوا به چې جمعاتونو کې اچولې ته به سه بروازه دا برده دا په مکه مکرمه کې ډیره وه وی رب په دې نه پوهېږم چې ما باندې به یو داسې وخت راشي چې زه یوه شپه تېره کړم په مکه کې او دې طرف ته او دې طرف راته رسوي سرګړي وي او بروزي وي الا خبر شې لیت شعری کاش چې وی پویا زما کاش چې وی زما پویا او ماته دا پویا حاصله وی چې هل ابیتن لیلتن چې ایا زه به تېره کم یو شپه هل ابیتن لیلتن چې ایا زه به تېره کم یو شپه چرته بوادن په یو دره کې وهل اردن او ایا زب خامخا راشم ایا زب خامخا راشم یومن یورز نور زین یادی میاه مجنه اغه وبو د مجنې ته دا تاسو ویلیو کنه چې د جاهلیت په زمانه کې د درې بازارونه او اوکاس اوکاز مجنه ذوالمجاز دا مجنه نه ده دې ته به دا خلک جنګوله تلل او هلته به یې شپې تېرولې او دوی له به یې ډېر خوند ورکاو نو وایي کاش ما ته دا پته لګېدلې وي چې زه به یو ورځ داسې هغه د مجنې اوبو ته ورشم چې هلته لږه جنګې وکړو وهل اریدن او ایا خامخا زه به ورشم یومن یو ورځ میاه مجنه اوبو د مجنې ته بل چې کم ځای د چا خوښي که نه د هغه ځای غرونه هم د خلکو خوښي د مکې مکرمې نه چې بار وځې دلته دوه غرونه دي یو ته شامه وی او بل ته تفیل وی وی رب په ما باندې به داسې وخت راشي چې په مکه کې ګرځم او دا دوه غرونه مې په نظر راځي شامه او دغه تفیل وهل یبدو ونلی او ایا خامخا ښکاره به شي ماته شامتو شامغر و تفیلو او تفیل دا شعرونه وی ما وی دا ابتدا و دا غا وخت کیو چې لا مدینه منوره سره د دې خلکو زړونه نو لګېدلې او د خپل وطنونو سره لګېدلو قالت عائشه حضرت عائشه وی فجئت رسول الله صلی الله علیه وسلم زرالم رسول الله تا فاخبرته خبر می وته ورکو فقال نو رسول الله دعا کوي اللهم حبب الینا المدینه یا الله محبوبه کې مونږ ته مدینه رب مدینه مونږ ته محبوبه کې که حبنا مکه په شان د محبت زمونږ د مکه د مکې سره څنګه چې زمونږ د مکې سره محبت دی رب د سراته د مدینه محبوبه کې نه مړه او اشد حب بلکې زیات په محبت کې هم دقه وشو چې رسول الله دعاګانې وکړي بیا به چې دوی یو شپې له مکې ته لاړل بوج به وپې وایي کله به چې دغه ته واپس لاړ شو مدینې ته په مدینه کې دا یو دغه و چې بیماری وه هوا یې صحیح نه وه نو رسول الله ورته دعا کوي خدایه دې د دې هوا درسته کړي او دا کمی بیماری چې دي نو دا ربه والې او هغه جحفه ته دغه کی بوزي وصححها او یا الله د مدینه خل د مدینه د حواله صحت ورکی وبارک لنا فی ساعها او رب مونږ له برکت واشه په پیمانه د دې کې مراد د پیمانې نه هغه سیز دی چې په پیمانه کې نو پیمانه کې خلک ساجي غله په دې غله کې راته برکت واچي و مدها او په مد دغه کې یو پیمانه لکه دړې او بیا چې یو پیمانه چې سره سلور ځای کې نو د پیمانه سلورمې ته بیا مد وي لکه نن سبا سیر وانقل حماها او یا الله بوزه ته تبه د دې مکې او فجعلها وی ګرځوا بالجحفه پس کې به جحفه کې هدايه کې تاسو ویلو کنه جحفه دا د شام د خلکو دغه دی ښه میکات دی دا هغه ځای ته ولي وی وی وی ستاسو حشوي وی دلته يهود آبادو چې خدای دغه خلکو ته ابنغه کې وی اوس هم دا دی چې هغه ځای ته خلک لاړ شي ایساریږي نه په منډه دغه ځای نه ځي کنې ورنه ته به یې نیسي